بسم الله الرحمن الرحیم دا ولما فرغ المصنف وان بیان التکرار وعدمی دا خو ربط ذکر کوي خو پرون دی لقمان استاد سوال کړو په دې عبارت باندې چې وذالک بالفردیه والجنسیه والمصنع بمعذرن عنهما دې ځکه دی سوال کړو هغه سوال د قیمتي دی او ما ته جواب کړ دې ان شاء الله دا جواب چې دشته دنه خدام قیمتي دی هغه دار چې دی وی چې بیان المثال مختص اعنی قول طلق نفسك لان الطلاق دی وی عبارت د څه پکارو چې لان الطلاق هو الذي يتز بالجنسيه والفرد الحكمي په ځای باندې والفرد الحقيقي پکارو ومعذريه المثنى بالکل ستا خبره ټیک ده ځکه چې د جنسیت او د پرد حکمی خو یو بل سره تقابل بیا نسی کی جنسیت هم عبارت ورچانه د پرد حکمی نه نو ما د تدا جواب وکړو چې دا اول پرد الحکمی دا د الجنسیت د پرعت په تفسیری دی دا بیان د هغه پردیت حقیقی نه کې دا د دک جنسیت ذکر کوي مستد داري چې او هغه ولې بیان ولې ونه کړه غي نقطه صدا نو په پرد حقیقی خاص مراد شي کې خو اختلاف نو اخو متيقنو خدا پرد حکمی راتلی شي کې نشي راتلی نو دو او هو الذي يتصف بالجنسيه دا غره چې متصفقي کې په جنسیت او په پرد چې هغه پرد حکمی دي چې هغه سره نظر توام چې دا دواړه یو شی دی پر دې حقي متيقن نه غاځي کنه کو طلاق موصوف کیږي په سره پر دې دغه سره سره د کیږي په پر دې حکمی سره موصوف کیږي دی کې پر دې حکمی راتلی شي پر دې حقي خو په کیسه راتلی شي خو تسنیه په کې مصنع چې دن هغه دا معزلیت ته دا یې معزلیت ته دا ولګي لقمان سره لقمان وې امتحان دغه دی ویزا دغه تر رسیدل لکه دا لانن د پیر رز ده ډیر شی رز دي دی وی وی سم شرع فی تقسیم الوجوب زمون په نسبت خو امر د سره پار راځي وجوب د پار شبا اوس د دا وجوب چې دنو دا تقسیمي فقال وحكم الامر امر نوعان اداء رستوري وقضاء دا دې معلوم کو اداء وسون بیا ادا ستوي او تسلیم عین الواجب بالامر تسلیم دې د عین واجب بالامر دې تسلیم د پاسه سری کړی دي سواد ٹھیک ده کنه او د الامر د پاسه بالامر د پاسه سری کړی سواد د صوابه به د صوابه سره لګای کله مين راشي مين غوړه به مين غوړ سره لګي متصل نه معنی دا تسلیم ته کای د امر د وجینا او د ست تسلیم کای عین الواجب د دې نظیر تعریف د تقلید چې کوم راځي کنه تسلیم او قول الغیر بلا دلیل دا بلا دلیل متعلق د تسلیم سره د تسلیم بلا دلیل کړ د قول د غیر بلا دلیل نه دی د نظیر دی وای دلته کې څه ځای خبره پیژ کې بیان شوی او رستم شیخ صاحب هم لیکلی دی پس کې لیکلی دی په الموسوعه کې الموسوعه کې لیکلی دی چې څوک دا بلا دلیلین دا د قول الغیر سره لګي وي دا بی انصافي ده ابا وې نو ته وګوره چې نو بیا به جرم درکم دا وې دا بی انصافي ده انصاف دا دی چې دا د تسلیم سره لګی چې تا تسلیم بلا دلیل کړ دی قول د غیر بلا دلیل نه دغه بدل دلیل خبره کتلې ویزه د بل بی دلیل خبره څنګه ومنم کو خدای دې غار کچ درش بیا زما زین ته اشکال دار اتو چې دا تعریف چې دنه دې کم کړ د تسلیم او قول الغیب بلا دلیل دی وی دا تعریف کوم ځای دی دا قران کې دی فاسالو اعلی ذکر سوال نه مراد ته سوال د تسلیم دی نو تسلیم شو اعلی ذکر قول الغیر ان کنتم لا تعلمون بلا دلیل خال شخص الته ان کنتم لا تعلمون رستو نو ذکر د بلا دلیل هم چې رستو شو متعارف تر هغه تسلیم پورې خو رستو شو ان کنتم لا تعلمون رستو دی ته ذکر چې دی آتا ګوره په دا باندې پیدو ته ګوره اکم شي چې ثابت چې په مطلب چې هو الوجوب چې سره نوعان دا څو قسمه دي وجوب ادا او وجوب قضا او خو ادا او قضا ویلو خو قاعده دا ده چې مقسم په اقسامو کې مرعي کې ګور دا لګور خاصه به صرف پاتو مقسم په اقسامو کې څه لګا چون کې مقسم وجوب نو د ادا سره وجوب راوړو لکه تاسو کلمه مقسم ده نو کلمه اسمیه او کلمه فعلیه او کلمه حرفیه مقسم په اقسامو کې مرعي نو مقسم وجوب نو د ادا سره ځکه وجوب ادا او د قضا سره وجوب قضا چې نه راوړو پاتې وکړي اقیم الصلاه اتو الزکات دې سره زکات را واجب شوی دی دارنګي صلات نو تسلیم خو راضی په او هغه سيزونو کې چې هغه جسه لري ادا خو اذا وجد فتلاشا دي مسجد یو کلاړو کته فکرې چې هدا موږ راوست الله پاک د تعالی در کوم رحیم کریم ذاته او ښکاری څنګه د تسلیم ټکی ویل دي مړه وي ته تنګول کې دلته د تسلیم دغه معنا نه د جلاس کې راوالي ورکی یعنی اخراجه من العدم الى الوجود په الوقت المعین له د عدم نه وجود تر واسه په وخت معین له کې نو د ماسپخین موس پتا باندې واجب دی په دې وخت متعین کې د عدم نه وجود تر واسه نو او تا وکړه بس دکې ته تسلیم وي لکه تا چې ورکړي شي راغستې ورکړي ماشاءالله دا مطلب وهذا هو معنى التسليم الافعال خو اعراض افعال څه دي اعراض دي دا غي تسلیم متصور نه دي دا اعتراض شو دا څه شلګه اعتراض شو دی وی دا اعتراض مکوا دا اعتراض مکوا زکا چې اخراج د عدم نه وجود ته په وخت معین کې دا دل تر تسلیم معنا ده نو تا به د اعتراض ال کول چې موږ د تسلیم دغه معنا کول دا چې کوم اشکال په وارد لکه خودل ته موږ د تسلیم دغه معنا نه کوو چې یو شی حسن نه غسل تر کول بلکې د عدم نه اخراج چې د وجود ته دک ته تسلیم وي او کدا دی ونکړه نو ګور بیا د باندې اعتراض وردی نه دا کار به کوي دا کار به دې پیږي دا وقت ذکر فی اصول فخر الاسلام وغيره دی باندې پیږي دا مولا جیون چې ده کنه اوپر دیکھو په دې ماتن باندې اعتراض کوي د چا اعتراض نقل کوي چې زرجی تا د صاحب د فن خلاف کړ دی فخر الاسلام بزدوی والا دارنګ نور هغه چې د ادا تعریف کې تسلیم نفس الواجب وي سوي لکه او تا تسلیم عین الواجب وي دا دی ولې دا کار کړی دی ډیر الګي او وی داغه مطلب او د مطلب یو دی خو دا هغه پغی باندې چا اشکال کو الان کې نفسنا عین دا دوړ د الفاظ تاکید معنوي لري یو مطلب یو خو دا هغه پغی باندې چا اعتراض کو چې ته تسلیم نفس الواجب بالامر نو معترض په اعتراض کو چې لکه نفس وجوب په امر سره نه راځي نفس وجوب خو چې په سره راځي وخت سره راځي لکه نو هغه تناګر چې جواب التکاو الته جواب شی ولکه چې بای دا بل امر متعلق د تسلیم سر دی دا واجب بل امر نه دی بلکې دا تسلیم تا د دې نفس واجب په نفس واجب خو واجب شوی دی په وخت سره خو تسلیم تا کړ دی په امر سره اگر چې جواب ته کېدو خود د سر نه 10 عبارت راړ چې اعتراض را باندې وارد نشي عبارت ځکه بدل کو ما په خیال پېښې وي پېښې نفسل دا بدل کې په څه سره په کوم قول سره ليعلم چې پته ولګي چې ان نفس الواجب او عينه نفس واجب اخلي که عين واجب هغه د عبارت د پخرستان کې چې کوم نفس واجب دی هغه د عند کنایه د اتيان هي په وخت اتيان سو ولي ولي تاسو خپل سوچ کوئ ا اتيان په وخت څه کنه اتيان سو په وخت دات نه مراد ده هغه نه چې دا وجوب ادا مقابل دی نفس وجوب د وجوب ادا بل سره مقابل چې وجوب ادا په امر سره دی نفس وجوب هغه ته نه مراد دلته دا کنه ده په وخت کې کول که نفس وجوب دی دلته کې داغه په عبارت کې هغه زموږ کې عین واجب دی دا کنه ده نه فلا حاجت الى زیاد قولی په وخت کې اوپر دی دا اوس چابل چا تعریف کې د سی ویلي تسلیم عین الواجب بالامر پی وقته سی لګا پای کنه د پی وخت ته ضرورت نشته ځکه چې عین الواجب او نفس واجب کنایه ده د اتیان په وخت نه نو پی وخت ته ضرورت فلا حاجت الى زيارت قوله په وخت کما زاد البعض او ځان نه په اعتراض کې چلکا خلکو خو په تعریف د وجوب ادا کې په وخت ویل دي وی ضرورت ته نشته ځکه چې نفس وجوب نفس واجب عین واجب کنایه د اتیان په وخت نه چې په وخت سره مستوي وخت هیڅ ضرورت نشته دی وکذا الى قولی الى مستحق چا بګد شي له تسلیم عین الواجب بالامر الى مستحقه مستحق څوک دی الله کنه دلته کی کنه ها دې دې تم ضرورت نشته ولی ځکه ما بل امر ټکوي له امر امر غواړي بل شی دی امر څه غواړي لګا وی ماتن امر ویل دی امر څه غواړي امر نه دی مګر مستحق دی